و اذ نادا ربک دزیدانه بل بل باب شروع کیږي او ما تاسو ته وې دي کې وو قصې چې کوم دغه هغه راځي دې کې لومبۍ قصه چې کوم دغه د موسی علیه الصلاۃ والسلام ده ځکه چې هغه مونږ ته نږدې ده کنه نو هغه قصه هغه به رسیږي تر آتش پیت آیات پورې ودا قصه وی خدای موسی علیه السلام قصه ما قصه ده هغه سو دغه کې آیاتونو کې تیر شي سو سورونو کې تیر شوی ده دې صورت کې تفصیلا هغه واقع راخلی ښا تفصیلا راخلی صحیح صحیح او په دې کې به سلور مقامات ښه سلور مقامات اول مقام به وی تر ولسم نمبر آیات پوری ولسم نمبر آیات پوری اول مقام دی په دې مقام کې سړي موسی علیه الصلاۃ والسلام تعالی تعالی وی چې ورشه فرعون ته موسی علیه السلام صد خوف شکایت کړي چې زه دا غوی نه یریږم زما تکذیب وو کې الله ورته تسلی ورکړي چې ما یریږم او هارون علی السلام چې کوم دین هغه ور سره الله تعالی ملګری کوي او بیا دا غینه پس چې کوم دی دغه دی دا فرعون ته چې کوم دی هغه ورزي او مقصود د رسالت ورته ذکر کوي بختر ولا سم آیت پورې مدک مضمون دی ښا او مخکې تیر شوی اوس په صرف آسان آسان وایو و اذ نادى ربک یاد کا هغه وخت چې आवाज وکړفتا موسی موسی علی السلام ته ها هغه په کم ځای کې په کوی تور کې هغه راتلو دغه نه پس د مدین نه واپس را روانو هغه ټوله قصه ده ان اتل قوم الظالمین چې سورته عراف کې تیر شوی ده ان اتل قوم الظالمین چې لار چته قوم ظالمانو ته دا قصه په دریم ځل باندې تفصیلی رااله یو ځل چې کوم دنه په سورته اعراف کې دویم ځل په سورته طه کې او دا دریم ځل په سورته شعرا کې بیا په سورته قصص کې راځي ښا ان اتل قوم الظالمین چې تلار شا قوم ظالمانو ته قوم ظالمان سوق دي قوم فرعون قوم د فرعون دی الا یتقون آیا دوی ځان نه بچ کی د عذاب د الله نه الا یتقون دوی ځان نه بچ کی د الله د عذاب نه یا الا یتقون آیا دوی ځان نه بچ کی د شرک نه دا ورته وایا لارشه قال وی موسی علی السلام هغه شکایت وکړو رب ای رب زما انی اخاف ان یکذبون زه یریګم چې هغه به زما تکذیب کی ما به دروغجن وګڼي دا هغه ته معلوم کنه هغه په دغه قوم کې وخت تیر کړو په فرعون کړه هغه را لوي شو نو دا هغه عناد او تکبر او دا ورته معلوم کنه و یضیق صدری او بل خبره دا دا و یضیق صدری تنګي کی سینه زما کله چې هغه زما تکذیب وکي او ما ته وایته دروغ وای نو غوسه مې داسې ده چې بیا مې سینه تنګ شي نو چې سینه می تنگ شي نو ولا ينطلق لساني بیا می جبه نخوزي ورخه دینه معلومه شو چې دا خبره چې خلک کوي کنه ابن قیم هم دا ویل دي چې دا خبره چې هغه ور را واغسته او په جبه کې خو د جبه اوس ودی دا د موسی علی السلام په جبه کې هغه غټه پیدا شو هغه غټه نه و د انبیاء علی السلام کې رون ګډ شل دا شي نشي کېده ښا دا د چاړه ګونګې دا نشي کېده انبیاء علی السلام چې کوم دی الله تعالی داسې عیوب نه پاک ساتي ښا دا سو دا د موسی علی السلام په جبه کې غوټه د سوا غوټه دا ولا د بازي بازي سړی وی چې ډیر غوسه شي که خیال مو کړی سینه تنگ شي بیا یې به کار نه کوي بیا خبرې نشي کوي بیا غلې کینی ښا نو د موسی علی السلام هم دومره سخت غوسه وکنه روایت کې راځي دومره غوسه وا چې کله به غوسه چې د سر ویخته دی مدریدل ښا دومره پورې غوسه وا و یضیق صدری نو تنګیږي سینه زما ولا ينطلق لسانی نو بیا چلن نه کوي جبه زما زما جبه بیا نه چلیږي فارسل الى هارون نو اولیګه هارون تا هارون ته دغه اولیګه نبوت ورته ورکا چې هارون هم زما سره ملګری شي عليه السلام الله ورته هغه دعای قبول کړه هارون علی السلام می دستا ملګری بیا بل دغه دا وکړو ولهم علی ذنب او د دې فرعونانو په ما باندې ګناه ده د دې فرعونانو په ما باندې یو بوج ده ها ها یو ګناه دې دوی په ګمان کې ګناه دی څه ګناه واقعي وجل او کنه خدا دې دوی ګناه نه الله ګناه نه دی ښا ځکه چې هغه دغه حربي کافر ورست راځي حربي کافر او حربي کافر وجل او نه څه ګناه لري پکې څوک چې دغه کوي کنه دا وای چې موسی عليه السلام ګناګار او قبطي وجل او نه هغه دې ملګرو کې حواله هم علی ذنب دا چا ګناه ده فلا د فرعونانو ګناه نه هغه هم دې ملګرینو چې هغه وجل باندې ګناه لري ولهم علی ذنب د الله ګنا پینشته دی د دای په ما باندې ګنا دی فاخاف نو دی یریګم ان یقتلونی چې دوی به ما وجنی مخکې د خبر نه د قتل نه موسی علی السلام نه ویږي خو د خبر نه بیان به میوا نوري مسلې ته به وخت کې نه دی قال الله ورته وی کلا هرگز داسې نه دا داسې نه دا هیڅ هم نشي کوله دې هیڅ هم نشي کوله فذهبا نو دواړه لاړ شي بی آیاتنا په معجزات زمونږ باندې ان معکم مستمعون یقینا مونږ تاسو ته وخت کې خودن کیو مونږ درته وګه خیده زی تاسو ورته خبره کوي خافاتیان لار شي چاته لار شي فرعون فرعون تفقولا نو دواړه ورته وایي ان رسول رب العالمین یقینا مونږ رسول مونږ رسولان یو هر یو زمونږ نه رسول کو مفرد دی ان جمع ده نو هر یو زمونږ نه رسول دی سورته طه کې ورته رسولا ویلو مونږ دواړه رسولان یو بنی اسرائیل مون سره شام ته ولېګه دال غلامان کړي دي ته ازادي ورکخه دویم کار دا وکا موحدین خلق دي مشرکان دي جوړ کړی دي دا کار وکړو دا دوه دغه چې کوم د دعوتونه موسی علی السلام راوړل اوس د دې نه تلسم آیات نه دا بل مقام شروع شو دا مقام بچلیږي تر سلور دیرشم آیات پورې با دا مقام چې کوم دنه دا بزیخه په دې مقام کې بسوي په دې مقام کې به موسی عليه صلوات و سلام هغه به دغه کوي دا فرعون بچ کوم دین هغه به اوس اعتراضات کوي ها درې شبهات پکې پاتلسم او نلسم آیات کې بیا به موسی علیہ الصلات والسلام داغي جوابات ورکړي داغي جوابات ورکړي شلم یوشتم دویشتم آیات کې بیا فرعون بل اعتراض او بل سوال بکې بیا موسی علیہ السلام داغي جواب ورکړي په دې کې به معنی د عالمین چې کوم د موسی علیه السلام هغه بیانې ښا معنی د عالمین به بیانې تلور سلويخ 15 سلويخ شپږ سلويخ په دې کې به معنی د عالمین چې کوم د هغه بیانې وسلويخ تسلويخ په میانس کې د فرعون اعتراض وی بیا به د فرعون دم کی وی بیا موسی علیه السلام خپل دوه معجزې پیش کی بس دغه ښا قال نو فرعون ورته وی فرعون ته دا مسله تا د کم ځای نه راوړی اعتراض وکړو ها علم نو ربک فینا ولیدن آیا نوې تربیت کړې ته مونږه فینا ها زمون په قوم کې په مونږ کې دنه ولیدن ها پالل شوی معصوم نوې لکه ته وړو کې نوې مونږ نوې پاللې ولبست فینا من عمرک سنین او تیر کړو تا زمون په کور کې من عمرک د عمر ستانه سنین ډیر کلونه ډیر کاله خو ته مونږ کروي ډیر کاله خو مونږ کرلو شوی دا تا دا مسلې د کم دان را پیدا کړې دوه خبرې پکې سره ونه کړې یوې په خپل احسان وکړو چې تا باندې زما ډېر غټ احسان دی کنه امتنان په وکړ ته مونږ پاللې دیمه خبره دا ده چې ته چې مونږ کاروي دا مسلې خو تا نه کولی دا مسلې استاد کم دان زده کړې دا د کم دان راز زده کړې بل دغه بل اعتراض پیدا دی وفعلت فعلتك التي اغویلو کنه ولهم علی ذنب زما ګناه بابا نه ګناه دی نو دلته کې چې کوم دنو دی ورته اوس هغه ګناه یادای خو یا د موسی علی السلام د یری د وجنه هغه صفاټه کې نوې ځکه په باندې موسی علی السلام رو براغی او یا دا وجه وچ دا هغه صفاټه کې صراحت ځکه نه کوي چې هغه کار ډیر غټ ورته ښکاری کنه نه د فعاله گردان شروع کو وفعلت فعلتک التي او کار کړو تا غکار التي فعلت چغتا کړو دومره مبهم الفاظ ورته ویل ښا وی غتا کم کار څه کړو یو کار دیم کړو کنه چې مطلب ک دی باندې لګلې شي وانت من الکافرین او توی وانت او یت من الکافرین د ناشکرنا ته ډیر ناشکرای یو خبر یو مار دادا یا وانت من الکافرین ته اوس مونږ ته کافر وای نو ته هم په خوا مونږ سره کافر وای ته هم زمون کور کې اوسې دی کنه د کافرانو کې ختم وای دا خبره ورته وکړه او دار د درې اعتراض چوخه یو خدای له چې احسان مې در باندې بل ما سره دې کم ځای نه راوړته مونږ کار وړو کې لو شوی وي درېمه خبره دا ده چې دا کار چې دې کړو هغه څنګه خبره ده قال موسی علی السلام ورته وی فعلتها او دا کار مې کړو سړی ته سوا چې اعتراف نه کوم سو دغه دې کړې مې اذن وانا من الضالین او په دغه وخت کې وانا ها وانا او زوم من الضالین دا معنا ونه کوي چې گمراهانو نه ښا وانا من الضالین او زوم په دغه وخت کې د بے خبرو نه بے خبرو ما نبوت را سره نو پوښ کنه ما ته پته نه وا چې دې ګناشته او کنيشته اوس خو ته لا پته ولګی چې هیڅ ګناه هم نشته لري حربي کافر او جرم دې حکار نه کړی پوښ کنه وانا من الضالین او زه په دغه وخت کې د بے خبرو نه ما ته پته نه و چې ما دا سړی وجلو ځکه ابو عبید د قرطبی د ابو عبید په دغه سره معنی کوي په روایت سره چې ابو عبید وای چې وانا من الضالین ز په دغه وخت کې ما سره څه شی وو ما ته چې کوم دنه و دغه نو ما سره شرع نه و ما ته نبوت نو راغلی او چې نبوت نو قتل خطا او شو نو هیڅ ګناه نشته چې نبوت نو او شرع نه وي دغه سره نبوت سره منافق خبرنده هغه ټیم کې هیڅ شرع نه و ها وانا من الضالین او اوس را طرف ته نبوت را کړل اوس تنه نه یریګم ښا فوهب لی ربی حکما نور او بخ ما طرف زما حکمن حکما مضبوط علم نبوت را تراکه ها مضبوط علم را کوم نبوت را کړو اوس می پروان نشته رخا وجعلنی من المرسلین او وی ګرځولم زده رسولانو نا مساله می کم ځای کې ذکر دغه جواب ورته وکړو دا دواړه جوابونه ورته وکړ یو خو مې دا کار کړو زه سړی حربي کافر مې وځل اوس چلو شو پوه شو کنه خو یا بستا په قانون کې ګناګار ما یا به د مودودی په قانون کې نور خو د اسلام په قانون کې زه ګناګار نه ما حربي کافر مې وځل دویمه خبره دا ده چې د دویمه خبره جواب کم دانه د مسله دکړه هغه چې تختیدل او ما په لار کې راته الله تعالی نبوت راکړو خدای غلا مې دکړه خا بل خبره چې دور تکوره وی عالم نو رب دکا ولی مونږه پاللې نه وسو تا باندې خو مونږه احسان کړی دی هغه ورته وی وتل ک نعمتون دغه دی احسان دی تمن وتل ک نعمتون دغه دی احسان دی تمنها علیات تیز بادی پما باندې ها پما باندې احسانون از بادی ان عبدت بنی اسرائیل پدې کې درې سالور معنی دي ها یو معنی دارا یو معنی دارا چې استفاده دا هغه استفهام تقریری دی یعنی منم بالکل احسان درا باندې شته ها خو یو خبر وسره پدې ګټ کې واور عن عبدت بنی اسرائیل زما قوم دې چکم دې غلام کړه وګوره خلا یو خبر واور دا یو خبره شو دیمه خبره دارا وتلک نعمتن دغه دې په ما باندې انعام دی یعنی دا دې سره انعام نه منم انا عبدت بنی اسرائیل زما قوم دې غلام کړي دا غلام غلام کول چې کوم دي دا سه احسان دی سر پوه شو کنه غلام کول دا احسان دی دا مونږ ټول غلامان کړیو دې مدارا درې مار دا دا وتلک نعمت نیمه احسان دی احسان دې نه منم خاولی انا عبدت بنی اسرائیل تا بن اسرائیل غلامان کړیو دا غي د غلامۍ د یاره نبی علی ولما شمان وجل بیا چې کوم دینو دغه زی بخشی ته ور ظلما دریاب ته بیا دریاب چې کوم د تا کار راوړم دا غي د یاره د وجنا غي غریبانان د تا نه یری دل تا غلامان کړیو نو ستا ظلم زستا کور تر اوستم زستا احسان راوستم چې پاللم درکاره کستا ظلم راوستم دا خو ستا د ظلم د وجنا زستا کور تر اورتیدم نستا د احسان د وجنه تا زرا اوس تم د مور نه چرته دار لزف عالم دا خو نه وا بل خبره وتلک نعمت بل دغه معنی دا ده وتلک نعمت تمنها علیا دغه نعمت چې تی په ما باندې زبادي یعنی دا انعام په ما مکه ودا احسان په ما مکه وا چې تعالی ما ډوډۍ درکړې ده انا عبدت بنی اسرائیل بنی اسرائیل دی غلامان کړي واغې غټلې دا او تا سټلې ده پوه شو کنه ټول عمر هغه غټلې دا او تا سټلې دا نو که ما ستا په کور کې او خوړه نه هم د بنی اسرائیل ډوړی و خو ځکه نه نو ته به ما باندې دغه کې احسانات کې قال فرعون فرعون په دې ځکه اوس بیخي رابان شو ځکه چې ټول سوالات داسې جوابات موسی عليه السلام ورکړل چې د سره بل نه وا چې ماته سره ختم شوي وی خطر ادا خبره بکو قال فرعون فرعون وی وما رب العالمین بل اعتراض وکړو وی رب العالمین څوک دی ها د خوې چې لکه د خو بخیر کې ماته وای کنه ته یې نو وی و ما رب العالمین سوک ته رب العالمین ځکه د ځان ته رب العالمین وی د عالمین صرف د مصر خلق ته وی وی دا د مصر خلق سری بس د عالمین دی او مصر بس د دنیا ده او زی چې کوم نه زی بادشاہ یې منو بس د رب العالمین ما خبر اخلاص سره ویلند کیسه ده هغه ورته وی ورګر کوی څنګه قال رب السماوات والارض هغه ورته ته پریره مصر سریا بر لار چې اسمانونو ته ازمکو ته قال رب السماوات والارض رب العالمین سوک ته د عالمین معنی ورته کوي چې عالمین صرف مصر نه دی ها عالمین اسمان دی عالمین زمکه ده په زمکه کې مخلوق ته په اسمان کې مخلوق ته څه نه خبري قال رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دی و ما بینهما وغت په مابین د دې زمکه او اسمان کې دی دیم پکې راګیر کخه چې تم پکې را لې تم مخلوق ختم عالمین کې راځي رب العالمین نه ان کنتم موقنین کچریه تاسو یقین کوونکی یقین ته نږدې خبره دغه زما دا دا واوري فرعون حیران چې تعجب وکړو چې دیم په عالمینو کې راغی چې راغی نو قال وی وی لمن حوله هغه غیر چا پیرار کانه دولت ته وی الا تستمعون یلک تاسو وګ نګ دی وی خبره تعالی دې سوی چې دا نه ضرب ما ضرب هم د ټولو کنه نو بیا ورب ابائکم خلق ورته را پاسې چې غلې کین د پلار رب څنګه وی پلار خو دې وته نه وی خو چې کنه دې دا کې قصه موسی علی السلام داسې پتنګ کوزه کې غیر کساړې ښا ورب ابائکم الاولین او رب تاسو د پلارانو په خوانو دی غیر چا پیرا ټول علاقہ داغه په دغه کې داخله ده ان کنتم تعقلون کا عقل لري خو عقل لر کې نشته ده کنه بي وقوفه په دې خبره نه پويږي فرعون په دلایلو کې پړ شو کله چې دا تاغي سړی په دلایلو کې پړ شي د دمکې شروع کې ها بیا خلډه دې شروع کې نو دل خلډه دې شروع کړي قال وی ویل ان اتخذت الها غیری کچرته اونی وتا معبود غیر زمانہ زمانہ بل چاته دی رب وی کنا لا اجعلنک من المسجونین نو خام خاطب او ګرځوم تا د جیلیانو نا تا به په جیل کې واچوم ها جیل دم کی ورکړه موسی علی السلام ته تل غلیشه قال وی وتا موسی علی السلام اولو جئتک بشیء مبین اگر کذرات لکم په یو شیخ کارا سرا کارا دلائل تراوړم بیا هم جیل کې چیسو فاذا هي بيضاء للناظرين نو ناګه هغه تک سپینو کتون کو تا کتون کو چې قتل تک سپین رات چې کوم در بل شو چې دا فرعون قتل کنا فرعون سره کیسه دغه شو نو اوس فرعون د دې نه بل مقام شروع کیږي فرعون چې کوم دن وړم به دا دغه وکو وی چې دا خو ساحر دی د سحر تهمت په ولګو او وی سحر سره څه کار کوي مونږ د علاقې نه وباسي حکومت نسی کورسي ته چلواله دی بیا ارکان دولت سره مشوره وکړه مشوره وکړه هغه وته ساحران را جمع کو ساحران را جمع کړ ساحران رالل ساحرانو سره مناظره وشوه د مناظره کې ساحران پړ شو چې پړ شو هغه چې کوم دنه دغه وکړو ایمان راوړو فرعون پاغي باندې دغه دمکی ورکړه هغه چې کوم دنه د تثبت او د ایمان خبرې وکړي بس دغه به چې کوم دی چلیږي تر یو 50 آیات پورې تر یو پنځوستم آیت پورې بدا دریم مقام ښا ګوري ورته ښا نو اوس فرعون وی قال للملئ حوله فرعون وی للملئ اغا د قوم مشران وتا ارکان اسمبلی ته پارلیمنت والا ته وی غیر چا پیر چې کم ناس کو وی ان هذا لساحر علیم یقینا دا خو جادوګر پویا دی پویا جادوګر ته کوي ښا اول تهمت رزیل دا ولګو چې جادوګر دی ښا اوس په دغه کې سورته اعراف کې ویلو قال الملأ من قومه ان هذا لساحر عليم سرداران وی چې دا ساحر دی او دلته کې وای نه فرعون اولوي نو اول فرعون وی چې فرعون دا خبره وکړه نو بیا ټول هغه وای خان خوای کنه نو بیا هغه پسې روان شو بس ټول بیا دا خبره شروع کړه و ان هذا لساحر عليم یقینا دا جادوګر پویا دی یریدو اوس قومي پاسون راوچتای ښا قومي پاسون راوچتای چې خلکو ته وایي چې ګوره دا ملک دشمن ناصر دی ګوره ښا ملک دشمن دی خلک د مونږ د علاقې نه وباسي یریدو اراده لري ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو ردی وطن خپل نه به سحره په جادو خپل سره نو فماذا تأمرون څه امر کوي تاسو فما ذا تأمرون خا سړی راټیټ شو خا راکته شو مخکې به ما مخکې خلوی تاغیو کنه امر بده کولو هو زغی دا وی چې تاسو ته جوړه کړه ما ته هغه جوړه کړی دا فوجي فما ذا تأمرون تاسو ته امر کوی دین حافظ کوما خو تاسو را امر کوي خا او زیدان مامور کو چې هغه راجمه کی ها هغه راجمه کوي حاشرین جمع کون کی خو حشر هغه جمع ته وای چې ډیر غټه جمع کنا چې سمع دغه حشر ته جوړ شي یاتو کا بكل سحار علیم نورا بولی تا تا بهر یو سحار ډیر کلک جادوګر علیم نو خو ډیر پویا دا غټه مبالغه دې لپاره وکړه ځکه چې موسی علی السلام په سخت ښکارا ښکارا معجزې پیش کړې کنه نو دین داسې په خلی ډوزي ولې چې ډیر ډیر پوهه جادوګران براولي فجمع السحرتو نو جمع کړی شو جادوګران لمیقات یوم معلوم هغه وخت دا غوره د معلومه تا هغه ورځ فلته په صورت طه کې تیر شو یوم الزینه هغه دا دغه ورځ ول جشن ورځ او پاغي ورځ باندې بکو وقیل للناس او او ویل شو خلکو ته چا ورته وی چې غره مجهول راوړ اعلان عام شو ښا اعلان عام شو ځای په ځای ولي کړی شو چلو چلو پوه شو کنه فلانی ځای کې چلو کنه دا ولي کړی شو وقیل للناس اویل چو خلقو تا هل انتم مجتمعون آیا ای تاسو را جمع کیدون کی استفهام تقریری دی یعنی اجتمعوا جمع شیخا خلق را جمع شی اجتماع عام دا لعلنا نتبع السحرة دې لپاره چې مونږ روان شو تابع شو د ساحرانو جادوګرو پسې بزوخه ان کانو هم الغالبین کچرته وی هغه غالبا ګوره فیصله راول نو کړه خرزی مونږ به ګوره دی جادوګرو پسې زوخه جادوګر په ځای بازو دا ان کانو مل غالبونه سیر خاو العینین د خلک اعتراض نه کی جوړي هر وخت بدی په ځو کدی ګټل او کوي نه ګټل نو بس بیا په اخر کې وین کانو هم الغالبین مطلب اول نه فیصله کړ چې موسی علی السلام په ځو نه غوړه کوي غټیم ښا فلما جاء السحرة نو هر کله چې راغل جادوګر قالو او دوی له فرعون فرعون ته ان لنا لاجرا آیا خامخا وی به زمونږ د پاره مزدوري ان كنا نحن الغالبین که چرته یو مونږه غالبا که مونږ غالب شو مونږ ګټل کنه نو مونږ له بس مزدوري مزدوري پیسې براکه ایوارډ براکه که بنه راکه قال د ان داس ما خیال چې بخیل غوندې وو ځکه چې دا خو په کار دا او چې دې سوال ته ضرورت نه راغله خو دې معلومیږي خو بخیل نه ځکه هغه ته په خلی غوښته دي قال او فرعون نعم اولنا وانکم اذا لمن المقربین او یقینا یی په تاسو په دغه وخت کې لمن المقربین ما تر نس دو خلقنا ما ته په تاسو به زده غدر کما خپ سینټ کې او په اسمبلی کې برته زیټونه در کم باقاعده زما ملګری به ښا قال لهم موسی بیا را وړاندې شو ټول قصه را لاند کړه قال لهم موسی او دې ته موسی علی السلام القوا ما انتم ملقون او غرزو یغه تاسو غرزوي دوی مخ کې وې کنه وې ته غرزه کوم غرزو هغه ورته تاسو غردوي فالقوا حبالهم نو وی غردول هغه رسي خپل وعسيهم هغه هم ساغان خپل وقالو او وی دوی بعزت فرعون قسم قسم دي زمونږ په عزت فرعون باندې اننا لنحن الغالبون یقینا مونږ به غالب یو مونږ به خامخا غالب یو دا باطل زعم دي او په فرعون قسم وکړ دغه دوی عادت او دا د مشرکانو کار دي فالقا موسی عصاه نو وګورځول موسی علی السلام هم سا خپل عادی ده کې موسی علی السلام غیر ذکر نکړه ښا ځکه چې د سحر اثر اند ذکر کړي هغه په سورته اعراف کې د سحر اثر ذکر کړي نو سره یې ذکر کړه دې ځکه د سحر اثر نه ذکر کړي نو یې هم ذکر نکړه فالقا موسی عصاه نو وګورځول موسی علی السلام هم سا خپل فاذا هي تلقف الناس فاغی تیر کړل ما یافکون هغه چې دوی ته جوړول کم دروغ ماروغ سحر جو کړه واټول هغه تیر کړل فالقی السحرۃ ساجدین نو اوغور دول شو اوغور دیدل اوغور دول شو مجبورا مطلب دا دی چې مجبور شو بالکل داسې معجزه ولیدا چې ساحران مجبور پریوتل ساجدین سجده کوونکی قالو دی او آمنا دای عملی توحید شو اوس قولی توحید قالو دی او آمنا برب العالمین ایمان راوړل موږ پر رب العالمین باندې نو فرعون هم ځان ته رب العالمین وکنه نو فورن پس بدل لاړو چې دا ګمانونه کی و رب موسی و هارون رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام پاغي باندې ګور ایمان نه وړي پد نه چې دا خبره وکړه کنه فرعون سم سم چویوس ښا اوس ډیر غوسه شو غوسه په دې شو چې دی وایي چې یاره دا خو به زما په اجازه دا ټول کارونه کېدل کنه دا خو به مونږ د اسمبلی نه بل پاس کو چې په موسی به ایمان راوړو که به نه راوړو نو دا خو دوی بی اجازه ته ایمان راوړو اډر نه جاری شوی دوی ایمان راوړو نو قال وی فرعون امنتم له تاسو ایمان راوړو په دې موسی باندې قبل ان اذن لكم مخکې دا غنه ته مارت اجازه کړې وې زموږ اجازه نه مخکې مول ایمان راوړو انه خاد دین معلومه شو دا خبره انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دې تاسو مشر دې ها دا موسی الذي مشر علمکم السحر چې خو لري تاسو د جادو مشر جادوګر مو داله تاسو چاګردانه خدا اوس چې دا نه غدوړي ولي پوه شو کنه کنه خا پته وته چې دا خو د کړه لوی شوی د جادو جرته نزد کړی دی پوه شو کنه فلا سوف تعلمون ذره تاسو به پوه شئ په انجام د دې خبره وای تاسو به چلو کین تاسو به تاسو پته ولګي سچل بکی لأقطعن ایدیکم خامخا د بکټ کوم لاسونه استاسو و ارجلکم او خپې استاسو من خلاف عدل بدل عدل بدل لاسونه او خپې اندل کټ کوم ولا اصلبنکم او په پانسی کوم اجمعین اجمعین ټول ټول په پانسی کم خا دا د دمکې ور کړی قالو ساحرانو تثبت تو ګورخه لس بجې سره ایمان راوړي او یو لس بجو دوله بجو کې بیا ایمان دوره مضبوط دی قالو دی ویلا دایرا هیڅ پروا نشته هیڅ پروا نشته په دې خبر باندې څه کې هغه کوه تور دې تیرا او لاس اخلاف ان الی ربنا منقلبون یقینا مونږ رب طرف ته واپس لونکي مونږ به رب ته لاړ شو کنه الته په صورت طه کې ورته وی ته په دنیا کې صرف مونږ باندې مرګ راولي نو خو څه نشه کوله کنه ویله دا کار وکړه ان نتمعو یقینا مونږ ته ملرو ان یغفر لنا ربنا خطايانا چې وب بخي مونږ طرف زمون خطايا نه ان كنا اول المؤمنین د دې وجنه چې مونږ اول مؤمنان یو اول مؤمنان څنګه دی دي اول مؤمنان دا ځکه دي چې دوی څنګه معجزه اولي د ایمان راوړو یو معنا دغه خبردار چې اول مؤمنان دي د فرعون د قوم نه بنی اسرائیل خو ایمان راوړل دي خو د فرعون قوم چې کوم دین هغه خو نه راوړ ایمان کنه نو د فرعون په قوم کې ایمان راوړ هغه داخله کوخه اول ایمان دی راوړ اوس د دینه پس دا سلورم دغه مقام شروع کیږي کیسه په دې ختميږي آتش په آیات پورې دا مقام دی په دې مقام کې ورته ذکر کړي هجرت ته موسی علیه الصلاۃ والسلام د فرعون هغه پس تلل او بیا غار کېدل دغه کوم دنه ذکر کړي او بیا په آخر کې په نتیجه کوم دنه ورته ذکر کړي واوحینا الی موسی الله وای مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته ان اصل چې د شپې بودا به عبادی د خاص بندگان زما بنی اسرائیل د وخت موحدین کنه مؤمنان نو زکه وته وای انکم متبعون یقینا تاسو پس بدرتل کې دیشی څه مطلب ناراستی نه کوي ګوره خلک بدر پسې درځي ښا تاسو بدان په مخ باندې وباسي په منډه باندې فارسل فرعون نو سبا شو خلکو تی دي فرعون چې کوم دنو خلق ولېګل او ویل خلق را جمع کړي فارسل فرعون نو ولېګل فرعون فل مدائن په دغه کې په خارونو کې حاشرین جمع کون کې یو ورته اعلانونه او کې چې شب خلق ټول را جمع شي ها لخر او فوج او عوام خلق ټول لوزي ان هؤلاء یقینا دا بنی اسرائیل لشرذمتن قلیلون دا یو وړه ډله دا ها قلیلون او لګونتی دی به تاکید ورکو شیر زما هغه وړي ډلې ته ویل کیږي چې د وړکوالي د وجه نسپکه غنل کیږي ها حقارت غنل کیږي او قلیلون تاکید دی بیخي وړغونه ډلې د مټي بر دهشتګرد دی وای ښا خوځ کنه لګونه کې خلک دي مونږ دغه کوي و انهم لنا لغائزون او یقینا دوی مونږ لره غوسه کوونکې دي مونږ غوسه کوي خامخا لوی دم کوي ښا مونږه غوسه کوي مونږ باندې بغاوت کړی دی او زمونږ نه دغه کړی دی دا مالونه وړي دي ښه کالی مالی ته مخبن اسرائیل جوړل کنه یې تر قاضي زمونږ له دارا کوي د شپې ته نه وړو و ان لجميع حاضرون او یقینا مونږ ټول چې یو حاضرون مونږ سيو مونږ بیدار قوم یو ښا مونږ یو ویخ قوم یو بیدار قوم یو مونږ سره توري او وسلې چې کوم دغه دغه دي برابر پرتی دي ها فاخرجناهم الله وی دې نه راوته همارا استه دې فاخرجناهم نو موږ راو باسل من جنات و عيون دا غد باغونو نو دا غد چینونا و کنوز نو دا غد خزانونا و مقام کریم او دا غد عزتمند زاینونا اسم لین راوته کرسی پرې خوله خا په خپل رضی الله خو چي دې کذالک الله وی کذالک ام دکرنګ ما وکړل دا ما وکړل ما راو باسو و اورثنا بنی اسرائیل او په میراث کې مې ورکړه د غزمه ک بنی اسرائیل وتا خاده خلند خبره او څنګه راوته فاتبعوهم نو ور پسې شو دي نو دا فرعونان پسې د بنی اسرائیل شو مشرقین په وخت دا نور راختو کې فرعون باندې نور خاتون مخ کې نه را پاسې دو وی دا نور ما نه مشر دې بيد بيدا پوه شو کنه نو دغه ټیم کې را پاسې دو وی را دی چیزو فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی هر کله چې مخامخ شو دواړه ډلې بنی اسرائیل او دغه دا یو بل ولیدو ترى الجمعان یو بل ولیدو دواړو ډلو فرعونانو او بنی اسرائیل نو قال اصحاب موسی وی ملګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا من خلان دکړی شو اعلان دی کو راو رسید الله پسې قال موسی علیہ السلام تسلی ورکړه وکلا هرگز داسې نه دا انما ای ربی سیهدین یقینا ما تر رب زما دې سیهدین ما ته بلا رخی ما ته بلا رخی ما تر رب زما اشتری دک خوف چې کوم دې نبی صلی الله علیه وسلم بلاغه کې مراغله خو الته کې څنګه دی لا تحزن ان الله معنا الته معنا راغله دی ولی ځکه چې په ملګری اعتماد دی ملګری اعتمادی دی کنه دلته ملګری اعتمادیان نه دی غبن اسرائیل سکه چغون تکي دی کله اوړي راوړي ځکه چې پوری شو بیا وی جعل لنا الها کما لهم الها نو ځکه موسی علی السلام صرف ځان یادای ان معي ربي سيهدين ها او هارون علی السلام په دې کې نه هغه نه دی ویلي خاطر کنه مطلب هغه د خوف خبر هغه نه کړي په هغه خوف نشته نو هغه ځان سره نه یادای ان معي ربي سيهدين فاوحينا نو الله وی ما وحي وکړه موږ وحي وکړه الی موسی موسی علی السلام ته ان ضرب بعصاك البحر چې اوه په همساخ په سره دغه دریاب دریاب سمندر کې وو فن فلقا نو پس او چاو د دریاب فکان کل فرق نو هر یوا هر یوا ټوکړه د اوبو کتو د عظیم پشان د ډیرې لوی پشان د غونډې لوی لوی لوی غونډې چې کوم د غرونه هغه په دریاب کې ودرېدل ښا چې ودرېدل په سمندر کې وا نو دای په پوری شو چې پوری شو وا ازلفنا الله و ایماران نږدې کړل ثم الاخرین د غلارو ته دا نور دا نور چې کوم دي فرعونان دا میرانیز دی کړل ښا وانجینا نجات ورک موسی موسی علی السلام ته ومن معه اجمعین او څوک چې د ملګریو اجمعین ټول ته ثم اغرقنا الاخرین نو بیا می غرق کړل دا نور ان فی ذلک لآیه یقینا په دغه واقع د موسی علی السلام او د فرعون په دې غرق کېدو کې لآیتن خامخا عبرت دی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د خلقنا په زمانه د موسی علی السلام او رسول داغین مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رفتا خامخا زور ور دی په دشمنانو باندې او رحم کوونکې په دوستانو باندې دا ورته وی چې ګوره دا تسلی ورته نبی صلی الله علیه وسلم ته فرعون لوی بدمعاش و هغه مې غرق کړو که غرق مې نکړو تما خپکی کې تسلی ده ها وتلو علیهم نبا ابراهیم اوس بل قصه د ابراهیم علیه السلام شروع کړي بنو اسماعیل او عرب ټولو ته وی چې ګوره راشي د ابراهیم علیه السلام دعوت چې کوم دغه تاسو ګوري په اول کې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي او تر واو یا یا ته پوری په دې کې چې کوم دنو دغه کې ښه دلیل ته نه غواړي وای تاسو ماته دلیل پیش کړئ دا غینا پس چې کوم دی بیا نو دغه ابراهیم علی السلام در رب تعریف کوي ښا الته کې د عالمین تعریف شو د موسی علی السلام په واقع کې په دې کې به د رب تعریف کیږي په اتو طریقو سره بیا به شپږ دعاګان ابراهیم علی السلام غواړي او دا غینا پس چې کوم دی بیا به زجر وی بیا به تخویف وی او دنیوي بیا تخویف اخروی دغه به چې کوم دی هغه به سکیږي هغه ذکر کیږي او بیا په واقع باندې تفریح وی ښا او په دې منځ کې چې کوم دنه د ابراهیم علی السلام په واقع کې وسه عذاب مذاب نه ذکر کیږي معلومی کې دا چې رده په قوم باندې دنیوي عذاب نه راغلی ښا هغه نور داسې ماشي ماشي خو بیا مسلط شو نو اوس دا وایي وتلو علیهم نبا ابراهیم ها بیان او تلاوت ک په دوی باندې اول ولا په دوی باندې خبر دی ابراهيم عليه السلام لوی خبر دی ځکه وته نه بقوي ښا ځکه چې دې کې ډیر لوی حکمتونه لیکنه اذ قال لابيه بیا ک په وخت چې وی پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا ما تعبدون س عبادت کوي تاسو څه عبادت څه مطلب دی یعنی څه دلیل دی سره لکه دا په څه دلیل باندې تاسو له عبادت کوي قالو دی او نعبد اصنامن مونږ عبادت کوو د دې صورتونو د دې شکلونو شکلونه جوړ کړو د اولیاء او شکلونه جوړ کړو د دغه د ستورو ها فنزل لها عاکفین نو ټول ورځ یو مونږ دې ته عبادت کوونکې ټول ورځ باندې ته پراته یو ها د شپې عبادت بیا برای راست ستورو کولو د ورځې چې کوم د ستورو د شکلونو کولو قال اوس هغه ته دلیل غواړي ها قال وی ورته ابراهیم علی السلام هل يسمعونکم آیا دوی تاسو خبره اوري استدعون کله چې تاسو را بلې تاسو خبرې دوی اوري او ينفعونکم یا تاسو مدد کوي او یضرون یا تاسو نه ضرر دفع کوي یا تاسو نه فدر رسي یا تاسو نه مدد دغه ضرر دفع کوي قالو دوی سره دا دلایل نشته دغه د رب حکم اس کم دري خبرې پکار دي یو چې اوري یو سړی ته ګټه ورکي بل ته نه ضرر دفع کوي دا دري خبره هغه مخه پکار دي دا نشته چې نشته نو دوی طرف دلیل ورک شو نو دوی په تقلید باندې حواله ورکړه چې شرکی تقلید کولو قالو دوی او بل وجدنا علیها اب بل وجدنا ابانا بلکې مونتلی دي مونږه مشران خپل کذالک یفعلون غیب دارنګ کول نو چې غی کول مونږ بهم کو کسه کوي او کسه نه کوي بس مونږه بداسې کو قال هغه ورته وی افرایتم ابراهيم اسلام ته دا خو دلیل نه دی دا خو دلیل نه دی چې ستا پلار دا کار کول ته بهم کې افرایتم آیاتاسو آیاتاسو پویږي ما کنتم تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او پلارانو تاسو په خوانو نو یاد ساتئ فانهم عدو لی دا زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر نه رب العالمین فانهم عدو لی څه مطلب دی چې دا زما دشمنان دي بوتان څنګه دشمنان دي مطلب دا دی فانهم يسيرون عدوا لي يوم القيامه کزر دوی عبادت کوم دا په ورځ د قیامت زما دشمنان وګرځيږي د کال ته سورته احقاف کې راځي چې دوی ولکان اعداء ها دوی بسوي اعداء به دشمنان به په ورځ د قیامت باندې ها نو دا به زما دشمنانو ګرځي یو معنا دا ده یا دارت له دوی عبادت کول خو دشمنی ده سړیا الا رب العالمین مگر در رب العالمین عبادت هغه کې محبت ته هغه کې الفت ته هغه کې کوم در هغه ز کوما دا کې یو براش و یو ولا شو فانهم عدو لی دا براعت شو الا رب العالمین دا ولا شو دا الله او دا هغه مؤمنانو سره دوستی او دا کافر او دا کافر د معبود سره دشمنی الذي دا لا غذات ته اوس وته هغه کوي خدای رب العالمین تعریف ورته کوي ال دا اتو طریقو سره چې رب هغه چاته ویل کیږي الذي هغه ذات ته خلقني چې هغه پیدا کړي ما چې دې پیدا کړي ما خالق به رب دی خو تاسو خالقان نه فهو يهدين نو بیا غمات لار خي يهدين غمات د ژوند ټول قانون خيخه خالق ته دا رب سوق وي چې د ژوند قانون درته خي چې ژوند بسنګ تیرې هغه طرف ویل کیږي نو هغه ماته د ژوند ټول قانون خې دی خو تاسو ته نه خې دوه شو درې والذي دا الله غذا ته هو یطعمنی و یسقین چې هغه ماته خوراک را کوي و یسقین او ماته سکا کرا کوي خوراک او سکا کرا کوي دغه دوه سیدونه چې کوم دی د اول د روح هغه غذا ذکر کړه فهو یهدین اوس په سید بدن غذا ذکر کړه بل و اذا مرضت فهو یشفین کله چې سړی خوراک کوي بیا کله مریض شي و اذا مرضت کله چې د مریض شم نو فهو یشفین نو هغه ماته شفا را کوي هغه می جوړي خدای مرض نه اوس وی و اذا مریض تو فهو یشفی دا مریض کوي څوک دایم الله مریض کوي خو د شر نسبت الله ته نه کوي ها و اذا امر دنی نو کله چې ما مریض کینو بیا مې شفا را کوي بلکې و اذا مریض تو کله چې زه مریض شم نو فهو یشفی نو بیا شفا را کوي ها دا ادب دی والذی یمیتنی اغه الله دی یمیتنی چې ما مړ کوي ثم یحیین بیا عمر ژوند کوي بیا مې راځوندې کوي والذي اطمع بل دلیل ها بل دغه صفات درب والذي دا لا غدا ته اطمع چې د تمل رم ان يغفر لي چې او بخي ماتا خطيئتي يوم الدين خطايا نه زما پورد د قیامت باندې پورد د قیامت جزاء ورځ وي تای کې به جزاګانی ما ته بخنه کوي دا ته ذات چې کوم دغه پکار دي چې سزاګانی ورکول شي بخنه کول شي دا ته ذات چې کوم دغه رب وي دا چې ذات څنګه رب وی ځغه نه خبرې کولې شي نه چاته فائدہ ور کولې شي نه چاته ګټه ور نه چاته تاوان ور کولې شي دا څنګه رب دی دا ان یغفر لی خطیئتی ور دا مطلب نه دی ابراهیم علیه السلام غلطی کړي غلطی نشته دی خطیئتی مطلب دا ده چې بل فرض زما غلطی وی نه به ما توبه اوس دعاګانې کوي یو شپږ دعاګانې خان رب هب لي اے رب زما هب لي راو بخي ماتا حکمن کلکو فیصلو والا علم چې دا سه علم چې کلکه فیصله په کومه والحقني بالصالحین او په وخت کې ما د نیکانو بندګانو سره په آخرت کې ها دیمه دعا دریمه دعا وجعل لي لسان صدق او وګرځه مال لسان صدق ذکر نیکو فل اخرین پرستنو خلقو کې رستنو خلقو کې ما خلق خیا دی بدر پس نه وای یو مان دادا یا وجعل لی لسان صدق اوګرځه لسان صدق توحید فل اخرین زما په اولاد کې زما په اولاد کې توحید جاری کی چې ټول موحدین وجعلنی اوګرځه ما من ورثه جنت النعیم د حقدار دغه جنت د نعمتونو د نعمتونو د جنت د حقدارو نه ما اوګرځه چې دغه حقدار شم واغفر لابي او بخنو کې د ما پلار ته انه کان من الضالین یقینا دې دې د گمراهانو نه پلار ته خو لیکن هغه د پلار بخنه هغه تر هغه پورې غوښته تر ته دا پته نه و چې مشرک ته بخنه نه کیږي چې کله ورته دا پته ولګي د فلم ما تبینه له انه عدو لله تبرع منه سورته توبه کې تیر شوی بیا ته جدا شو ولا تخزنی مرسوا کې مالرا یوم پاغ ورځ کې یو باسون چې خلق پر اجوندي کول شي دغه ورځ به زما د رسوایی چې زما پلا ته سزا ورکیږي دا به زما د رسوایی دا دعا به ابراهیم علی السلام کړی دا په ورځ د قیامت باندې چې پلار په عذاب کې ویني الله ته وو یا الله نو دا زما رسوایی نه ده دین هغه ته رسوایی به بل سي چې زما پلار دې زما مخ ته رسوا کیږي د خلکو مخ ته نو الله ورته وای خاطه ودرګه لکه صبر وکړه وقیل لهم او ویل شي دوی ته اينما کنتم تعبدون چرته دی هغه چې تاسو به عبادت کولو هغه خدایان مس شو هغه خدایان چې دی عبادت کول هغه مشرکانو من دون الله غیر د الله تعالی نه هل ينصرونکم آیا تاسو مدد کولی شي او ينتصرون یا کم بدل مغستې شي دی څو خونیش ترې نو فقوبو کی بو فیها هم نو الټه به واچول شي په جهنم کې پړ مخې هم دغه معبودان والغاون او دغه سرکشان عبادت کوونکي وجنود ابلیس او لخر د ابلیس په وسره واچول شي ځکه چې هغه ته وسوسه چولې وکنه اجمعون ټولو نو قالو دوی به وای په دې جهنم کې وهم فیها یختصمون او په داسې حال کې چې دوی به یو بل سره جګړه کوي پوه شو کنه دا بوته وای ښا او دغه سپریم کورټ ته وای وای و ما اضلنا او نه دې گمراه کړي مونږ لره الا المجرمون مگر مجرمانو شیطانانو مونږ غي گمراه کړیو فمالنا نو نشته مونږ لره من شافعین څوک سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او نسوک جوشی ملګری ها څوک ګرم ملګری نشته ګرم دوسا پوه شو کنه جوشی ملګری چې فوري مدد وکي قوم مذکر هم راضی مؤنث هم راضی خو دا کې کذبت وي مؤنث راوړو مطلب دا دا خزونه کو به غیرت چې کوم دی دوی د رسولانو انکار کړ دي ځکه وستانی سیغه دغه د پار راوړه د دوی د استقباح د د بدګڼو د پار دا به غیرت وو قوم نوح المرسلین د یو رسول انکار کړو خو د یو رسول نه ټول رسولانو انکار دي اذ قال لهم اخوهم نوح یاد کپا وخت چې وی دوی ته ور د دوی روري ورته وی روري ورته په سوه د باندې وی ځکه چې یو خدای د لید لید د قوم نه دی یا دا وجم د چې د دوی خیر خوار کنه نوح نوح علی السلام وی الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوی د شرک نه تاسو ځان نه بچ کوی د شرک نه دای دعوت شروع چې پنځه خبرې کوي ښا تاسو ځان نه بچ کوی د الله د عذاب نه دواړه معنی کیږي انی لکم رسول امین دویم دعوت یقینا زیم تاسو رسول رسول امین امی امانتدار په خبر د الله تعالی کې د الله پیغام تاسو تر رسوم خیانت تک نه کوم فتقوا الله نو یریږي د الله تعالی نه ها د الله نو یریږي واطیعونی او زماته بداری وکي ها کتاب منه او سنت منه ښا فتق الله کتاب دی واطیعون سنت له هر رسول دا دعوت ورکي یعنی وایي چې لا اله الا الله نوح نبی الله واطیعون نوح نبی الله وما اسالکم علیه من اجر او سوال نکم پتا سو با تاسو نه علیه پدی بیان باندې من اجر د کمی بدلی ان اجری انا د بدل زما الا علی رب العالمین مگر د رب العالمین باندې رب العالمین په صورت کې بار بار ذکر کیږي ها فتق الله نو یریږي دا دوباره ورته فتق الله واطیعون دا اول ځل په عقایدو کې شو دویم ځل په احکامو کې شو فتقوا الله او یریږي دا الله تعالی نه ها واطیعونی او دما اطاعت کوي دا شو قالو دی اوی اوس دا قوم تکذیب شروع شو کذبت خو اجمالی تکذیب په اول ځل تیر شو اوس تفصیلی تکذیب ذکر کوي قالو دی اوی انو منو لکا آیا موږ ایمان راوړو پتا باندې وتبعک الارذلون او تا پس روان دي الارذلون پک خلقو تا پسې خو سپک سپک خلق درځي دا تا پسې در روان دي دا سپک خلق دي ښا دا سه بیا د خلق دي ښا مؤمنان ته دا مؤمنان خلق سپک غني ښا ودای ورته وی قال هغه ورته وی و ما او دای سپک دی څه مطلب دا سپکو پیشو والا خلق یو معنا دیو معنا دا وتبعکل اردلون دای سپک دی دا سره دنیا پسې درغلی سپک خلق دنیا پسې ګرځي قال هغه ورته وی وما علمي نشتر علم زما بما كانوا يعملون هغه سبا نه چې دوی عمل کوي د دوی د زړه نه زمیم خبره چې د دوی په زړه کې ستدي څه پس راغلي د ایمان شته او کې نشتره ان حسابهم نه حساب د دوی الا على ربي مگر دې پر اب زما باندې لو تشعرون کچرته دوی پويږي کچرته تاسو پويږي هغه پر رب سره حساب وی چې دوی باطن کې ایمان وکنو دوی په ظاهر باندې ګورم بس مؤمنان دي ما سره وي پوه شو کنه دوی وته وی وی نه نه دا ځان نه لری که شورانه و باسا وی شړا و ما انا بطارد المؤمنین هغه ورته وی ځنی ما شړون کې مؤمنانو لرا مؤمن سره د ایمان په واسب چې د پیژن دین شړم ان انا الا نذیر مبین نیمه د مگر يرون کې ښکارې ما دلو د زړونو حال نشم کاته زما يرول کار دی ټول خلکو ته یو شانتی يرول کوم که خدیو که بد دی که ارزل وته وای که اشرف ورته وای په فیصله کولو سره ونجنی او نجات راکې ماتا ومن معي من المؤمنین او هغه څوک چې د ما سره د مؤمنانو نه دعا بد دعا په غوښته فانجیناه ان الله و ایمان نجات ورته د نوح علی السلام ته ومن معه او هغه څوک چې د ملګریو فل فلک المشحون پاغه بیړې ډکه کې ډکه بیړې د چانه و د انسانان نه نو انسانان خو لګو خو لیکن نور مخلوقین پکې سور کړو کنه نو هغه ډکو ثم اغرقنا بیا می غرق البعض الباقین رسل پاتې کیدونکې ها هغه رست پاتې کیدون کې بیا رست هلاک کړل ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې په قصه د نوح علی السلام کې په هلاکت د قوم د دکی په نجات نوح علی السلام او داغه د ملګرو کې لآیه خامخ عبرت ته تسلی شو رسول ته بیا کنه مخه پکېګا هغه ته مې نجات ورکړو تا ته نجات ترکم داغه قوم مې تبا کړو ستا قوم بم تبا کم و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د خلکو نه مؤمنان په زمانه د نوح علی السلام او رسول داغینا وان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا رب تا زور ور دې په دشمنانو باندې رحم کون کړي په دوستانو باندې کذبت عاد المرسلین اوس عادیان تخپل رسول الله هغه هم دا پینځه دعوت چلی بیا پتی ته اضافي دعوت هم چلی هغه هم تکذیب کوي هغه هم هلاکی ښا دغه هم تسلی در رسول ته مخه بکیږي کذبت عاد تکذیب کو دروغجن غنا عادیان المرسلین رسولانو اذ قال لهم یاد کفا وقت جو دوی ته اخوهم رود دوی هود هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوي د عذاب د الله نه یا آیا ځان نه بچ کوي د شرک نه انی لکم رسول امین یقینا زیم تاسو د ګټه لپاره رسول رسول ما امین او امانت دارم په خبر په پیغام د الله کې فتقوا الله پنځه خبرې دی وره وتا فتقوا الله نو بیا ورته وی او فتقوا الله اول ځل دی فتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ها او یریږي د الله نه واطیعونی او زما اطاعت کوي ها کتاب ومني سنت ومني وما اسالكم عليه من اجر نغوارم د تاسو نه پدی باندې سبدلا ان اجري الا على رب العالمين نه د بدله زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتبنونا اوس وتلوی نور نور رامي توبونه چې کم قوم کې دي هغه خاص خاص دعوت چلیږي خشر دعوت خو دا ټول دا کړي شرک پرات کې او توحید ته دعوت اوس دوی کې بل کار وخا دا خو زور ور قوم عادیانو کنه نو دوی کې بل کارو دوی په ځای په ځای باندې چې کوم دنه دا پخې بنگلې به جوړولې او ځای په ځای به مینارونه جوړول وی دا به زموږ یادګاری کنه په مینار پاکستان جوړو چې یادګار پاتې شي نو دا به کول نه وي ته وای ښا اتبنون بكل ریعن آیا تاسو جوړوي بكل ریعن په هر ډیر کوي باندې یا بكل ریعن په هر چوک باندې آیتن یو نشانه د یاداش تاریخ تعبسون او تاسو پزول کارونه کوي عباس کارونه کوي د دې څه فائدہ راته تاسو دا جوړوي پوه شئ کنه دا قاضي اعظم تقریر کړو خدای دې کور روان کې تقریر کړو پوه شئ وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو پخی بنگلي مصانع جمع د مصنع ده مصانع معنی پخی بنگلي یا مصنع هوس ته ویل کیږي اوس نن سبا کارخانو ته ویل کیږي ها لعلکم تخلدون لا شاید تاسو همیشه پاتې کیدون کې دوره پخی پخی بنگلي جوړوي تب وای کتاب ټول مر په دې دنیا کې اوس د احکام دا وخت دی فتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه واطیعون او زما ومني واتقوا الذی اوس ورته دغه کوي غت تذکیر بالنعم نعمتونه وته یادې وګوري نعمتونه ته واتقوا الذی او یریږي دا غذات نه امدکم چې زیاتی کړي تاسو لره بما هغه نعمتونه تعلمون چې تاسو یې پیژنئ هغه ته معلوم دي هغه نعمتونه وګور تاسو هغه ته وګورئ امدکم زیاتی کړي تاسو لره پوه شو کنه مونږ په دې مونږ پروا نه کوو او عز تا کته وعظ کې ام لم تکم من الواعظین یا ته نه کې وعظ مونږ ته مونږ یو برابر خبره نه نیمنو ان خا ان هاذا اذو ته وچ عذابونه چې دی دی وی ان هاذا ندی دا الا خلق الاولین مگر عادتونه د پخوانو دی و ما نحن بمعذبین او نه نه یو مونږ عذابیدون کی دا د پخوانه کله زلزلې راځي کله طوفانونه راځي پر ازمکه کې خپل چکرونه دي پوه شو کنه عذاب مذاب نشته دا خو راځي پوه شو کنه دا خبره وکړه عذاب ته عذاب نه ملي دا بدمعشانو ښا دا اوسنی دي خدا اوسنی بالکل مکه کې دي عادیان دي دویم ان هاذا ندیدا الا خلق الاولین دا زمون کارونه چې دا کم چې مونږ کړی دي دا ندی مگر زمونږ د پخوانو عادتونه دا مونږ تر پلار نکنه را پاتې غیب هم دا شان کول و ما نحنو بمعذبین هغه ته په دې عذاب نو ورکړ چې مونږ ته بس عذاب راکړ چې مونږ باندې عذاب ناراضي فکذبوه نو تکذیب وکړ دی یهود علی السلام فاهلکناهم نو الله وای ما تبا کړل دوی لرا ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کیسه د یهود علی السلام او د عادیانو کې لآیه عبرت ته و ما کان اکثرهم ندی اکثر د خلقنا مؤمنین مؤمنان په زمانه د هود علی السلام ورستو بیا و ان ربک او یقینا رب تعالی هو العزیز الرحیم خامخاز ور ور د په دشمنانو باندې او رحم کون کړ په مؤمنانو باندې تسلی ورکړه رسول تا کذبت ثمود المرسلین اوس بل پیغمبر داغه د قوم تکذیب پینځه خبره وتا غم کوي بیا وروسته ته تفصیلی دعوت نورم ورکي او دغه چې کوم د هغه تکذیب کوي ښا اول اجمالی تکذیب بیا وروسته تفصیلی تکذیب بیا وروسته هلاک او بیا داوی دغه انجام کذب ثمود المرسلین تکذیب کو دروغ جنو غن ثمودیان او رسولان خپل ها کوم یو رسول هغه صالح علی السلام اذ قال لهم پاغه وخت چې وی دوی تاخوهم رور د دوی نصیحت ورته کو صالح صالح علی السلام ورته وی الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوی د عذاب نه آیا تاسو ځان نه بچ کوی د شرک نه ها یو انی لکم رسول امین یقینا زیم تاسو را لګل شوی او امین امانتدار م پیغام د الله کی فتق الله نزان دا او یریږي د الله تعالی نه واطیعونی او زما اطاعت کوي زما خبره او منی کتاب او سنت وما اسالکم علیه من اجر او زب نغواړم د تاسو نه علیه په دې بیان باندې من اجر سبدلا ان اجری الا علی رب العالمین نه بدل زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتو ترکونا اوس تخویف ور کوي اتو ترکونا آیات سبا دی هغه دوی خدا غو کنه دا خو انجینر قومو انجینرانو ښا غټ غټ بنگلې به جوړولې او دوی به وی چې ور دا زلزلہ پروف کورونه دي مونږ ته هیڅ هم نه نشي ویل کېده نو هغه ته وی اتو ترکونا آیات سبا پرې خو دې شي فیما پاغ نعمتونو کې هغه نه چې دلته تاسو په وطن کې دي امینین په امن باندې تاسو په دې نعمتونو کې بس ټول مر په امن پراته دي بنگلو کې وتا سبحانه عذاب ناراضي فی جنات په دغه باغونو کې او اوس نعمتونو ته یادې چې ګوره د نعمتونو نه عبرت والی فی جنات په دغه باغونو کې و عیوننا په چینو کې و زروعنا په فصلونو کې و نخل او پاغه کجورو کې طلعها حظیم چې غنچکونه دغه پاسته پاسته دي هغه ابتدا کې چې غنچکې کنه هغه معمولی هغه غوندیو کې کنه بور غونته اډه پاسته غوندي هغه په غنچکونه پاسته پاسته پدې کې مزیم کوي بس پرا پاسته پراته ها وتنحتون من الجبال او تاسو تراشی د غرون نه بیوتن کورونا فارهین فارهین مطلب بے فائدی بے فائدی اسه کورونه جوړوي ښا زوس لګیا بودی یو معنی دوی معنی دا فارهین متکبرین تکبر کوي فارهین خپل مهارت ثابته وي چې موږ خلاص غټ انجنیران یو یو شان کور جوړ کینو بل داغه نه پته خجوړ کی اسلام آباد دی پوه شو کنه بس بل پته داغه نه خجوړ کی زما بنگله ردن خولي هغه حد نه چې تیر وتی خلک دې دغه خبره مې منئ الذين کسان دې یفسدون فی الارض چې فساد کوي پس مه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کوي نو قالو دوی او انما انت من المسحرین یقینا ته یې هو صالحا من المسحرین ته جادو کړو شو نه ته په جادو لیونه کړو شوی یو معنا دیو معنا من المسحرین ته خو خوراک کې بشری لره دې ما انت الا بشر مثلنا او نه ته الا بشر مگر سړی مثلنا زمون په مثل باندې فاتی بیاات ان كنت من الصادقین نو راوړه معجزه کې چرته ایت د رښتون نه په خپل دعوا کې قال اغورته وی هذه ناقه دغه یو او خدا لها شربن دغه او خنا دغه شو آیه شو لها شربن د دې لپاره نمبر 10 کلو د عبوده او د دې یو کویو کما هغه کویو ورته یاد کړو وی بس یو ورځ بداو بس کی یو ورځ بتاسو بس کی خبر اوس نه کنه تاسو مالونه به یو ورځ بس کی ځکه دا غټه ده کنه نو دې به یو ورځ خاص نمبر نه هغه براله په کوین به خلک یې خلا به ټول وسکو لها شربون د دې لپاره یو نمبر د سکولولې ولکم شرب یوم معلوم او تاسو لپاره یو نمبر د یو ورځ معلومی دی هغه تاسو هم تا ولا تمسوها او مر سویدی تبسو ان څه تکلیف فیاخذکم عذاب یوم عظیم نو وبرسیږي تاسو عذاب د ورځې لوی نو فعقروها دی زخمی کدی او خلرا فاصبحوا نادمین نو وګرځي دل پیمانا فاخذهم العذاب نو اونی ودوی لره عذاب ان فی ذلک الایا یقینا فدی قصه د صالح علی السلام او د سمودیانو کې د بچ کې دوه صالح او د هلاک کې دوه سمودیانو کې هم عبرت ته و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د خلکو نه مؤمنان په زمانه د صالح علی السلام او نورستو کې و ان ربک له العزیز الرحیم او یقینا رفتا زور ور د په دشمنانو رحم کوونکې په دوستانو باندې کذبت قوم لوط المرسلین واقعا ټول تیر شوی نو دغه پنځو امور دعوت دیم ورکي او بیا دیو تفصیلی دعوت کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب وک دروغ جن وګړو قوم د لوط علی السلام رسولان لرا اذ قال لهم پاغه وقت ویدی ته اخوهم لوط رور د دوی لوط علی السلام د دې دغه ویرور وی ها الان کې دې قوم نن دې خو د بل ځای نه راغلي دي دې خو د عراق نه راغلي خو په اردن کې دي نو دا وته رور زکه وی چې دا دغه ده ها د دس خرګنی د دوینه د خرګنی د دوینه خو په دې ولې ترور وی یا دار چې نصيحت ورته کوي نو زکه رور دی سالات تقون آیات سودان نه بچ کوی د شرک نه آیات سودان نه بچ کوی د عذاب د الله نه انی لکم رسول امین سړو تراتل کوئی وتذرون ما خلق لكم او پرېګ دی تاسو ما هغه شی خلق لكم ای احل لكم چې حلال کړي تاسو لپاره ربکم رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم تجاوزګر تاسو ډېر تجاوز کوئی د حد نم تجاوز کړي نور تجاوزاتم د قوم کنه سپی به جنگول چرګان به جنگول مړزان به جنگول مجلس کې به تیزونه اچول داسې دلګان وکړه تبا او باسل شي ګور هغه شعیب علی السلام قوم ته کافر او غیرتی وو هغه ویل نخرجنک یا شعیب مونږ به دی وباسو او دا خو بی غیرت دي کنه بدکار خلق ته نو ویل تکونن من المخرجین سو به دی وباسي خبر دې کړي نه پوش دای نه دین را خبره قال هغه ورته وی انی لعملکم من القالین بس تاسو ټول عملونه بد غنم ټول عمل مبد غنم ها تاسو یو عمل سره زمامینه نشته رب نجنی واهلی مما یعملون دعای او خلود علی السلام وی ای رب زما نجات را کی ماتا او اهل زماتا مما دا کارون نه عملون چې دی کوي فنجیناه نو الله وی ما نجات و اهل او اهل قرانای د دیلوت علی السلام ته اجمعین ټولتا استغفر الله الا عجوزا مگر ناغه بډای نور ځایونو کې الا امراته وې دې کو دا بډای ویلا ځکه چې دې کې اشاره دار دې قباحت ذکر کړي چې دا بډای څو غره شرک نه توبه نه وایسته فل غابرین دا په پاره شاته پاتې کیدون کې کښوا ثم دمرنا الاخرین بیا می هلاک کړل نورستنی و امطرنا علیهم مطرا راومی ورو په دوی باندې باران ناشنا فسا ادغه دکانو بارانو دروغجنو غاڼو هغه اوسیدونکو د بڼ بڼ وته وای کنه ځنګل سوي خو شو کنه چې علاقه وا اوسیدونکو د بڼ المرسلین رسولان لرا اذ قال لهم شعیب فاغ وقت چې وی دوی ته شعیب علی السلام الا تتقون آیات سودان نه بچ کوی شرک نه انی لکم رسول امین یقینا ذل علی گل شیم تاسو امین او امانت دارم فتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه واطیعونی او زما امنی ها کتاب او سنت و ما اسالکم علیه من اجر او نه غواړم د تاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوری ان اجری نه د مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې دا دا خو د پینځو خبر دعوت هو هغه ورکړو دا غینه پس په دې قوم کې سو دا قوم تاجر قوم د بزنسمن دی ښا دوی څه کار کړی دی خو دوی چې کوم دنه په تول کې تاوان کوي دا کوي نقصان کوي او پل کوي لا پورا ور کوئی پیمانه دا وی ټول کې سامان چې کوم دنه مکه وای په حیلو سره یا په غصب سره ولا تاسو په الارض مفسدين او مگر دې په ما کې فساد کوونکی بل فساد د دوی سو لکه د پاکستان د فوج پټکونه اچولیو نو چې څوک براتل د شعیب علی السلام پاتا به ته نه پرې خو نه به پرې خو پټکوالو واتقوا الذي او یریږي دا غذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی ول جبلت الاولین او هغه خلق پخوانی دی بالله پخوانی خلقا قالو دی او انما انت من المسحرین دی ما غیت دغه کو تکذیب د ټول یو شان دی انما انت من المسحرین یقینا ته یی جادو کړه شونا ها یا خوراک کی وما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بشری په مثل زمون باندې و ان دا دری فتوی په شعیب علی السلام کړی و ان نظنک لمن الكاذبین او یقینا مون ګمان کو پتا باندې خامخا د دروغ جنو ته دروغ جن دروغ مون توخه فاسقط علینا نو اوس وته وای د عذاب مطالبه وکړه دینه معلومه چې دا مدین والان دي مدین والا د عذاب مطالبه نه وکړي دوی د عذاب مطالبه وکړه فاسقط علینا نو راواچو په مونږ باندې کې صفن یو ټوکړه من السماء د اسمان نه ان كنت من الصادقین کایت دریشتونو نه قال اوی ربی اعلم بما تعملون رب زما خف ویل پاغه چې تاسو عمل کوي فکذبوه نو دوی دروغ جن غنو شعیب علی السلام لرا فاخذهم عذاب یوم الظلہ نو اونی ودو لرا عذاب د ورځ د سوري د سوري ورځ توا سخت ګرمي په دوی جوړه شو وریز را لدی منډه والی وی هغه چې وریز لاندې وځي کوم موسم یخشخه موسم یخشو برنه په اور را شروع شو انه کان عذاب یوم عظیم یقینا هدا عذاب د ورځ لوی ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعې دو شعیب علی السلام کې په واقعې دې ایکی والو کې لآیه عبرت وما كان اکثرهم او ندی اکثر د خلکو په هغه زمانہ کې او په اوس کې هم مؤمنین مؤمنان او ان ربک او یقینا نفتا له هو العزیز الرحیم خامخا زور ور دی په دشمنانو باندې او الرحیم رحم کوونکې په مؤمنانو باندې